پاکستان میں رہنے والوں کو بجلی اور گیس ہے منع صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران پنځوس کاله وشو چې ستړی شوم دا الله عظیم فضل او مهرباني ده چې په هیڅ حق وینا مې صرفه نه ده کړې یو شی پاتې و په یو حدیث باندې عمل چې هغه افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر جابر بادشاہ ته یو حق خبره کول دا لوی جهاد دی هغه حدیث باندې عملم الله د بوټو سے په وخت کې پورا کړی دی زما عزیزانو الله پاک په دې مرګ څه مهرباني کړې وه الله پاک په دا مهرباني کړې وه چې دا ملک د انګريز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړی و آغاز د ازادۍ مولانا مدني کړی و آغاز د ازادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړی و آغاز د ازادۍ مفتی کفایت الله کړی و آغاز د ازادۍ د انګریزانو د ورکولو او د دیوبند نه شوی و بیا په پېښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم په پلزۍ مفتی عبدالقیوم دی کړ د انګریز د لعنت نه الله دا عمل خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو انګریزان چې تله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي چې خپه کېږئ ما ستاسو هر څه زموږ بسرو کې شوي څنګه چې تاسو ګډېږئ داسې به مونږ هم ګډېږو څنګه چې ستاسو ښځې میمانې به دلته ګډېدې په کلبونو کې داسې به زمونږ ښځې هم ګډېږي کوم ارام توبونه چې تاسو په دې دوه درې سوه کاله کې دلته کړي دي ټول ارام توبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو نن بېګاله به کېږي که نه بنګ بنګ مه کوئ نن بېګاله به کېږي چا اوږدې اوږدې پوکڼۍ جوړې کړي دي په ډین پلازا باندې د یوې ګړه د پلاستیکو یو ګډای جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د ابل ورځ راشي دا ډاکي دا ده نو هغه پلاستیک ګډای چې مې ابل ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه کوم هلکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان وو نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغوی ځان سره په ډېټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که ښځه هم دویم سړي ته ودیږي که خور هم بل و سړي ته ودیږي ولې ګډېږي تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي دا ګمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه واورئ په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي د اسمان ارادې درته ښې نه دي دوه کاره وکړئ د عیاشۍ مرکزونه ختم کړئ ښځې کنټرول کړئ ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ که نه آسماني به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي تباه به شئ ژاړئ به هغه عمري زندګي چې کومه ده هغه به هم تباه شي نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا ادا کول پکارو چې مونږ یې د انګریز لعنت نه خلاص کړو او که د الله د قانون مقابله پکار وه څه پکارو نن پکار داو چې ترو اوټ پاکستان کې دی خدای ته په سجده پروت وی چې یا الله تا د انګریز د لعنتي قانون نه مونږ خلاص نن انګریز قانون ستا په پاکستان کې وګوره په پچپن کاله کې یوه فیصله ستا په ملک کې د الله په قانونو نه شوه تاسو ووایئ چې د الله قانون موجود دی الله لوی دی که لاډ میکالی لوی نه لاډ میکاله زمونږ د مور میړه وکړه د لاډ میکاله جوړ کړی قانون نن ستا په ملک کې پې فیصلې کېږي او په درویشت کاله کې محمد رسول الله جوړ کړی قانون د خاورو لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د ښار خلک ملا یو څلور ملواڼې مونږ کور کې راغلې دي دا ښاریان وایي بجلیګر ملا ساړه پیچې کیس کې مار دی کیس کې نه مارنه توړې نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان خانان خانان نه ده خر زامن خان خو به هغې ته وې پخوا چې لس کسه به په درستخان کېناسته او لس به پاتېده نن خان په بازار ته راوځي د پردي دکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیاله یې ورکړي او داسې داسې به ګورو او چې په لاره روان یو که نه داسې به ګورو هغه ورځ یو ما ته وایي وایي پلاني ځای ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېر وو چڼي مڼي ملته ویل چڼي مړي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي وایي که نه د لارډ میکاله انګریزي کې اے بي سي ډي وایي او ون ټو تھری وایي هغه سټوډنټ دی او چې څوک قال قال رسول الله وایي هغه ستړی مړی دی دا مردار چې مړه شي دی ټولو ملیانو طالبانو ته ما ویلي دي چې اوس هم کېږي او دوی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کول چینی من د انګريز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی د انګريز یونیورسټۍ کې چې وایي لا کوي لا کوي او د قرآن یونیورسټۍ کې چې وایي دا چیڼي میني لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته شنې مڼې وایي وایي که نه وایي اوس نه لګیا یې ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کلوسی چې مې جی انت تھا جی انت تھا کہ میری اتنی ٹریٹ نہیں ہو جاتی اوس نه تیارېږئ لګیا یې پنځوس کاله کې ستاسو اصلاح ونه شوه خدای بنیاد وباسه چرته د سړي ځامن هم صحیح که نه چرته به سړي هم صحیح که نه خدای ته وګورئ سم شئ هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسهخانه کې نه دی نه په پېښور کې دی سره کوي زمکه کلنګ دې زور اور ده ځوانان خوندې کړې را لېږي تش پالنګونه زمکه لږ حل براته وایې زمکه لږ حل براته وایې چې ستالان دې خلک څه ګزران کوي نه ما درې مړي لیدلي دي درې مړي دوه مړي مې درې سوه کاله پس لیدلي دي چې په چهره یې داسې مسکراهټ و تا ویل راپاسي او ما ته راغاړي وي یو مړی مې اتلس ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی راویستوی او کلی ته وړو ما ورته ډیر څه ویل چې مې وباسي ویل نه جی ته غږ مه کوه زم لاړم ورپسې چې د قبر ړومبۍ تخته یې رالرې کړه په خدای قسم په کرسۍ ناست یم دومره دومره لړمان ترې راووتل او دومره دومره ویښته وکړې او داسې قرار شو چې ما نړه بوټو وته په سیکل راکور شم او بجلیګر ته مې ځان راورسو زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیکو وي زمونږ قبرونه به د اور تنور څلور ملواڼو باندې کار نه کېږي او بیا دا ملواڼې چې دا تا ورسره ټول کال څه روزګاري او ته مړ شي ها ملا به دا ووایي چې دی دې خدای وبخښي وبه وایي او سمان پوی کړي دي چې قرآن تلاوت وکړي خپلو مړو پسې بخښي او روټۍ دې دلګانو نه وخورئ او پیسې هم ترې والئ نغدې تاسو خیال راغی دا څه وطن دی یا دا څه قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی یاله بي اې پاس به الیکشن ته ودرېدی شي که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي په کار و که نه و په کار چې چا له قرآن ورځي چا له حدیث ورځي چپ شو کټ کړو چا له قرآن او حدیث ورځي هغه به الیکشن ته ودرېږي شي نن چا چې د انګرېز قانون نه یې اب الیکشن ته نشي مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې انګریز نه وي اب نشي ودرېدی مسلمان به نشي ودرېدی دا ستا ملک دی یا دا ستاسو وطن دی که زما په واک وی او چا زما منلی چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی دی یا هغه بازار کې چا د دکان نه غلا کړی آنن د چا د لاسه غرق نه دي ژوندي دي ژوندي دي انشاءالله الله د امریکې غرور هم ماتوي او شروع پې شوې ده شروع پې شوې ده که خیر خو که مونږ اقتدا راټینګولې زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته وایي چې سبحانه سبحانه صدر بش سبحانه صدر بش سبحانه صدر بش دا چې راپاسي صدر بش په ملا وټبوي ما مزه یې کوه بوش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بوش انجام واجپای څه شی دی چې نن ته د واجپای علاج نه شې کولی تاسو له شرم نه درځي چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی یو لیس مکه ته چا وانه غوسته تا آزاد شوی بنګال تا نه لاړو د کشمیر سودا اوس ټکی لګیا یې ده هندو سره چې کشمیر والا خو مونږ ته څه مه وایه کشمیر به انشاءالله د اسلام ډیپو کېږي کشمیر به خدای د مسلمان نه نه بولي لیکن هر چا سره فضا او جزا به په خپل نیت باندې کېږي نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای هغه لوی ورځې ته وګورئ والله که زم دشمن یم دشمن هم والله که یم تبا کېږئ غر کېږئ خدای ته رجوع شئ خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ دا ملک په سرکونو لویولو نه راټینګېږي ملک د غریب سره په درد باندې ټیکېږي نن هره ورځ بجلی دومره پیسې ګرانه شوه او دومره روپۍ سوی ګیس لس پرسنټه ګران شو پلانې لس پرسنټه ګران شو خدای ته وګورئ یعنې غریب سړی به چېرته پکي لاندې هم نه کېږي پکي لاندې ګیس فری محل فری خوراک فری ګارډ فری د شاهانو ارڅ فری او غریبانو پسې دا دکانداران دي ټوله ورځ چې سړي ګرځي دا فارم والی دا څه دی لکه ایکسایز اینډ ټیکسیشن یک سر دین کتیر کنی اگه رو دیو را اگه یک سر دین کتیر موزا موزا به گڑی زویا دی فارمونه په کورونو تقسیم کړی دي او په فارم لیکلی دي چې ایک هفته کې اندر اندر چپړاسیان کلرکان دا د نوکرو نه وویسته ویل په خزانه بوج دی نو ما یو غټ سنډا ته ووی مال ورته ووایه چې کور دې د میردین جومات شه یو بایز ګریډ سړی وباسه د کورونو سروې وکړه چې څو فوټه کور دی فوټوارای په حساب باندې به په باندې ټیکس لګي نو ته په خبیا دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډې روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډې لارې کې واچې تی بوي ولې لکه وې تا په فوټپات ګاډې روان کړي او زنانه مې شي تیرې دي دغه زنانه په تاسو ډېرې ډېرې وجاړه امین کوي دا خپلې ښځې در باندې وجاړه دغه زنانه په تاسو ډېرې فوټپات باندې زنانه نه شي تېرېدی پنځه سوه روپۍ جرم ورکړ د سلو روپو ګاډی او سبزي نه ده او پنځه سوه روپۍ کارپوریشن له جرم دا انتها ده د ظلم که نه واورئ که په یو علاقه کې یو غریب د شپې نهره تېره کړه زما دې د خدای په ذات قسم وي چې هغه ټوله علاقه به پرې الله جهنم ته لېږي ټوله علاقه که د چا په حکومت د مشرف په حکومت کې که په پاکستان کې یو غریب وګه وده شو د حضرت عمر کار به ورسره کیږي قسم یې وخوړو چې د دریای دجله په غاړه که سپی د تندې مړ شو نو الله به پوښتنه د عمر نه کوي نن د غریب تپوس نشته د غریب پوښتنه نشته دمره دمره ماشومان د دوو کالو دمره دمره د پلاستیک بوجه یې دلته اچولي او مونږ ته هلته دوکان ته راشي ماما کاغذونه نشته په سرک کاغذونه ټولوي او هغه خرڅوي دومره دومره ماشومان د دې تپوس به الله چا نه کوي مونږ په پاکستان واورئ داسې حکومت غواړو لکه ابوبکر صدیق نن چې بیعت وشو بیا بله خبره رانه هېرېږي سټ پرسنټ به الیکشن ښځې کوي سټ پرسنټ شپېته پرسنټه به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړ یې تاسو به ښځو له ګرځئ چې دا زمونږ ترور ولاړه نه او زمونږ ترور ده او خور ده او فلانې ده شک پرسنټ دا به در سره ښځي مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی تا لکه الیکشن شوق ولې نه کوي علي مفتي صاحب په آرام کېنه په دغو کې به زه څه کوم پیسې ملای کړي هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به وي مفتي محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښود ما ته بس په آرام کېنه توبه هم ده تا له به بیا نه وایم دا خو سره به زه څه کوم لا اله الا الله محمد رسول الله زما دې په دې کلمه قسمي او الله دې د مرګ په وخت کې دا کلمه ما ته نصیب نه کړي که زما به د ادنا نواله تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوقي نو زه به په څلور مذهبه مسلمان نه یم زه اوس بادشاه یم اوس بادشاه یم هغه بادشاهي نه غواړم چې سبا جواب نشم ورکولی رحمان بابا وایي وای ته چې هره ګړی غم د سیمو زر خورې ته چې هره ګړی غم د سیمو زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې او بیړه بې غر کا شد اقتدار په خوند ګرځي سر خورې لګیا یې ته چې هره ګړی غم د سیمه زر خورې زه دې هره ګړۍ وینم چې خپل سر خورې عقوبت به دې یو خڼ د سینې وځي په دې ټکي پوه شوئ ته چې هره ګړۍ غم د سیمو زر خورې زه دې هره ګړۍ وینم چې خپل سر خورې که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړې تون حالت دې هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته گذر کړي بدخواها او تسوک نیک نصیحت نکا رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړي که په قدر په قیمت بر له اسمان خود بینی مکړه د خاورو بندیوان مې مې مې مې ویلو کني ویلو نه نه نه مې مې مې مې خو چیرې کوي نه نه د چیلې بچم کتلې کتلې انده کنه ځواني مرګ شي نه نه نه کپ قدر په قیمت پر لې اسمانه خود بینی مکړه د خاورو بندیوانه بیچاره عاجز ور بشي تور تملا کرستم غوندې د دهر پهلوان کم زمان به مزغه مات ریز مریض پریوزې سو بسور په اس د عمر تیز روان د اجل قافلی چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه ته به مل د کم کاروان یې قیامت کې به دوه ډلې جوړې شي یو ښي طرف ته یو ګس طرف ته ښي طرف ته به د جنتیانو ډلې او ګس طرف ته د جهنمیانو ډلې به ناصر الپوري وایي چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه تب ملد کم کاروان چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوند نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پند نه کړې په ژوند کې د آرامتوب نه دې توبه کړې نه په ژوند دی چې دا ایرړې ګډې سنبال کړی نه د مرګ نه رسو والله چې یو کې بیا نه کېږي لوی عذاب چې په پاکستان به نازلېږي هغه به د ښځو د وجې نازلېږي تباه کېږي لږ چې په خېټه مور دی ښځه یې بربنډه کړه پخوا به ګیرخریانو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روز کې ښځې ته ما هم ښیي چې دا دی ستاسو دښمن نو یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته وایي ورک ګیرو والی نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغې ورته ویل ما ته پته نشته ولې یې که ایمان یې تېر کړو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کړو ستا دا د سپي لکۍ کې ښه ده نو چې بربنډه ښځه په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دوی ګیرې نه سپي لکه یې ښځه که نه ده دا چې دوی ګیرې نه ونیسم وایي نو دا لاس به کله راځي ما ما څه اوس کمزوری هم شم ګرځېدی نه شم دوی ګیرې نه مې نیولی ورته وایم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړې دا ملک چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دې ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نه شي په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نه شي څو نسوحا غوندې توبه محکم سوګندونه کړې حلال حلال ګڼه حرامونه پرهیز که مدام لکه د اوښ په شان په دواړو جام نش خوندونه کړې سبا په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلندونه کړې حافظه نور پوسنو یارانو منازیګا پخل غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نکړې څه به کوئ انجام به هم څه زما عزیزانو هغه ملک مونږ په هېڅ قیمت دغه ملک حکمران منلو ته تیار نه یو چې کوم ملک کې د غریب د جامع او د غریب د ملاستې او د غریب د روټۍ پرورش نه دا ټیک ده کوم ملک کې چې د غریب بچي په ځمکه باندې کاغذونه روټۍ راټولوي او په بیا د نن بهي نه روټۍ علي او اوچی خوري او کور ته یې وړي هغه ملک ملک نه دی او هغه وطن وطن نه دی نن مونږ چې یو هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو خان راغی بس اخري خبرې واورئ نن بېګاړه په نشترحال کې به چې څه مهربانۍ کېږي اوس نه ورته زمونږ سلام ښځو ته هم سلام دی او هغه سړو ته هم سلام ټول ورته سلام دی په دغه بورډونه لګېدلي دي په چوکونو چود اګست مبارک هو بمبار هو چود اګست چود اګست د خوشحالۍ شپه ده او که چود اګست د کنجرتوب او د دمتوب شپه ده بېګانه به چې کوم دمتوب په پاکستان کې کېږي الله دې امان راکړي او د هغه صبر ډېر اوچت دی چې د اسمان را باندې نه راغورځوي د هر بغاوت د الله نه به بېګاله انتهای د هر بغاوت نو عزیزانو مونږ دنیا کې دنیا ته نه یو راغلي دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلي یو خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شئ ښځې کنټرول کوي بچی کنټرول کوي ځان کنټرول کوي چې نه تبا کېږي غرق بچي مال هیڅ پلاس نه راځي خو الحمدلله چې د خولې د حق وینا توفیق خدای را کړی دی دا مې پنځوس کاله وکړه او که د خدای دپاره مې کړي نو هغه نه اجر غواړم او که دنیا دپاره مې کړي هغه نه جهنم غواړم او که خدای له مې کړي نو د هغې نه اجر غواړم عزیزانو تباه کېږئ په دې پېښور کې زه وړوکی لوی شوم ما پکې لوی لوی خلق لیدلي ما پکې مفتی عبدالرحیم په پلځۍ لیدلی و ما پکې مفتی عبدالقیوم لیدلی و اوس په دې د خدای نه کروړها شکرونه وباسم په ځای کې ناست یم او د خدای نه کروړها شکونه وباسم چې الله د مفتی عبدالرحیم او د مفتی عبدالقیوم په مصله راته داسې نعم البدل راکړو چې انشاءالله په ټول پېښور کې ثاني نشته او یو ده ته مې د زړه نه دعا وځي چې د حق وینا دپاره الله دې دله سره د بچو اوږد عمر ورکړي که دا انتظامات راته ده نه کولی دا دومره حق به مونږ چېرته ویلی شو یا مونږ چېرته دا خپل بندوبست کولی شو تاسو خیال راغی خیر ولا غواړو نن به دمتوب په سرکاري پیسو کېږي مونږ دا سټېج او لوډ سپیکرې خیر ولا غواړو بیګا مې دنه پښتنه کوله ول شپږ وزره روپۍ په دې خرچه راځي نو دا چندو مندوله چې دې درشي په اخلاص ورکوي خدای مرکه په خبره پوهېږي که نه داسې ځان نه مه جوړه زما علاقه کې یو سړی دی د هغه رانه بېګا چا تپوس وکړو ویل دا څنګه سړی دی مال بارا برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی په همدردۍ سره یو اصیل کوم موجوده حکمران طبقې ته په همدردۍ سره چې د غریبانو په دې ګرمۍ کې د دې بجلۍ لاج ساته د دې سوی ګیس لاج ساته او دا بوټو صاحب لاړو ضیاءالله کمیر المؤمنین لاړو اوس یې زوی ټوپونه وایي لګیا دی کوم نون مسلم لیګ کې جوړ کو کته ته ضیا شهید مسلم لیګ دې کې خوشاله یا لکه شهیدان بچي خدایم تباه و برباد ای د خدای په عظیم قهر گرفتار جماعتون شهیدان سکے قرآن شهید کرے دے جماعت سے ټول قرآن لگیا دے په پاکستان کې خپل لاندې پیمانېږي خځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي که په دې ځای کې چا د تعذیرات پاکستان د دسې خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي نیسي حفاظت یې کوي چې نه او زه چې په مزدورۍ مې چا سره د چایو ګنډه په سایکل سړی خپله کانو مې لاس کې راغوتو کسټم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي خدای ته وګورئ د خدای لویې ورځې ته وګورئ سبا به شئ بیړه به هم غرقه شي زما په خدای قسم دی مالې څه چل دی ویلې ولې رانه منډې وې ملتا غوره د اجړا جنازه کړې ده نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو پوهېوه که نه ځان نه دې ویلې جوړ کړی دی ما ته وایي ملخوایه څه دی ویل چې ودرېږم ما چې یو ملبوس پاروا د دې دوش بچیا مونږ هم درته هغه ستړي به وو چې رانه د د بخنې بوی ونه ګورې بوی تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی مدارس دینیه دا چل به کېږي او مدارس دینیه دا چل به کېږي او مدارس دینیه مدارس دینیه به وي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابراهه د فوج په ابابیلو کړی کړی او کړی او کړی اتیان او فوج یې پرې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه پاس نه به وړوکی سوری او لاندې نه به یې دومره وشلولو په ابرهه چې کوم کاڼی راو مارغه راوړی او ابرهه منډې کړي چې دا کار یې وکړو منډې منډې منډې چې یمن ته ورسېدو بادشاه ته وایي چې ما سره خو دا چل مارغان راغله ټول فوج او وسیان یې تباه کړل ویل کېنه مړه مارغان څنګه ته ده پسې مارغه تللی ده چې په روشندان کې ناست ویل دا دی والله یا مارغه ته وکړه هغه را ټوپ کړو په ابراهیم کاڼې راغورځولو لاندې دا سومبی والا دومره سوری کړه وره ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شوې د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تو ماتم نه دی خوشحالي ده دا مدرسې به وي دا طالبان به وي دا دین به وي دا قرآن به وي دا نور به څه ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټول خود هغه خدای به لمبر په لمبر مې مې هم راته وکړ ته پوه شئ پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ ته فخر کوو لیکن دعا بدا کو یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې د پاکستان حکمران د علي غوندې راکې د پاکستان حکمران او شیاو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کړو قرآن د پاره ځان قربان کړو کنه کنه امام حسین حکومت غوښتو قرآن غوښتو دغه چې قرآن د پاره به تاسو مرسته قربانوي او مونږ به هم قربانو اخر کې وای چې بلبل پکې نوی بوستان سکړم بې مېوې په سر وې قد خرامان څه کړم چې علاج مې د مرض کولی نه شي چې علاج مې د مرض کولی نه شي افلاطون غوندې حکیم د یونان څه کړم نن سبا به خالی منګولې درومو که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان څه کړم د ګناه دریاب لا وکم لویه خدایه زه رحمان به د معشر په میدان څه کړم اخیری خبره واوره قیامت کې به د الله عدالت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالت او ټول مسلمانانو دا په غو دا یو ټکی ووري نور تقریر وکوي کب او زکوي یې کني ټول دا یو الله به حاکمي اواز به وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاه څوک دی ټول بادشاهان به سرنګون ولاړ وي اواز به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاه هغه یو دی چې نن ډېر په قهر دی د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ وکړي ریټ عدالت عالیه کې به ریټ وکړي څه به ووایي وقال الرسول پتا سو بداو پتا سو وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا الله دا زما سمرا قوم چې ولار ده خدای دې بستا په قران پوری ټوکی کولې دا رټ به در باندې په قیامت کې خدای کې رسول الله کوي نو چې پیغمبر رټ کوون کوي او خدای غوندې عادل بادشاہي هغه رټ به نامنظوري که منظور به وي نو ستاسو به سانجان د قرآن ته ژوند نه وقف کولو باندې به په قیامت کې ریټ پتا سکی واخر دعوانا ان الحمد لله یا الله یا الله د خپل لوی شان په خاطر یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړي خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړي یا الله په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي خدای د غریبانو دشمنان تباہ او برباد کړي یا الله د امریکای غرور مات کړي یا الله د امریکای غرور مات کړي یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کړي خدایا خدایا ته دا جوړ کړی ملک پروردګاره په اسلام آباد کې خدای ته په اسلام آباد کې د خپل حبیب په خاطر مونږ کې چې کم بیلاری دي یا الله ټول ته هدایت دنه کوي خدای زمونږ خزو ته هدایت دنه کوي زمونږ لونو ته هدایت دنه کوي زمونږ بچو ته هدایت دنه کوي یا الله دا ډېر ښکلی ملک پروردګاره په دین آباد شي او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو څوک دشمنانی خدای ته ورته هدایت وکړي او که هدایت نه اور میږي مات کړي الله دې تاسو څومره چې دې جلسې ته راغلي یئ خدای دې تاسو ټول شری مقاصد پوره کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کړي چې هغه پې راضي کېږي او زمونږ آخرت کې ښه شي